کورونه دې رعیت او د قوم یې خرابول خلک یې تنګول او مزید او زیات پې استعداد نه هغه ټیکسونه په خلکو کېدول تا خزینه سلطان آبادان کند تا چې خزانه دې بادشاه آباده کړي بادشاه ته یې خزانه آبادوله بادشاه ته یې خزانه آبادوله بخبر از قول حکیمان بې خبر و له قول د حکیمانو نه بلکې له قول د حضور صلی الله علیه وسلم نه دا حدیث مبارک هم ده چې ګفتان چې هوښیارانو ویلي هر کې خلق خدا را بیا هر کې هر کې خلق خدای عز وجل را بیازاره بیازارت څوک چې مخلوق ته خدای پاک لره چا غالب ذات تا الله تعالی د ایغ مخلوق ازاروي دې دپاره تا دل خلق بدستارت دا چې زړه د مخلوق تا چې زړه د خلکو په لاس باندې راړي یعنې یو سړی خوشحال کړي د یو سړي خوشحالي دپاره یو سړي خوشحالي دپاره نور د الله تعالی مخلوق چې کوي ازاروي نو خدای پاک عادت په دې جاري ده او د خدای سنت نه دا ده حق تعالی هما هما خلق را برو برګمارد نو خدای پاک هغه خلق په ده باندې چې مقرر کړي هغه خلق پر مسلط کی تا دمار از روزګارش برارد تا چې د دماغ د زمانې نه چې پورته لګي هلاک ولې نه ده په دنیا کې دغسې چې څوک د چا رضا دپاره داسې کوي دا اسلامي بادشاهان چې کوم دي د امریکې خوشحالولو دپاره څه کوي هغه مجاهدین تنګوي او مجاهدینو باندې ظلمونه کوي خو چې امریکا چې خوشحاله شي هغه امریکا خدای پاک بیا په دو باندې چې مسلطه کړي په یوه یوه باندې نو چې چوره خلکو د اسلامي حکومت په رنګولو کې چې ده حصه اخیستې ده او د امریکې خوشحالولو دپاره یې د هغه اهل الله خلک چې دي تنګ کړي دي په یوه یوه باندې به دا امریکا خدای پاک چې کوي مسلط کوي لکه دا صدام خبیث چې و په پوه شوې د امریکې خوشحالي دپاره څونه خلک پرې ازاروله څونه تکالیف او څونه دینداره خلک هغه امریکا خدای پر مسلطه کړی د هغه لاس نه یې چکه ذلیل کړ دغسې به د شام وال د مصر وال د ترکي وال د پاکستان وال ټولو به دغه حالي او په یوه یوه باندې به رادرومي او د ایران وال او د بل وال په یوه یوه باندې به رادرومي ځکه چې دو مقصد دا چې د خدای مخلوق بویسلی هغه د بل سړي دپاره بل یو مخلوق ته پاره چه ده ازارولی ده نو خدای پاک په هغه مخلوق بیا په دو باندې چه کوي مسلط کوي او د هغه له لاس نه به ذلیله کېږي تاسو په دې خبرې پوه شو آتش سوزان کند باس پن آتش سوزان کند باس پن آچی کند دود دل مستمن او مظلومان خدا سی بدعا خو نه کنه بترس از آه مظلومه که هنگامی دعا کردن اجابت از در حق بهر استقبال می آید سادی صاحب بل ځای ورته وایي چې د مظلومانو له بددعا نه ویرېږه ځکه چې مظلوم سړی کله بددعا کوي نو د خدای پاک عالي دربار له جانب نه هغه اجابت داسې په منډه ورته رادرومي مخ ته ورته رادرومي مخ ته یعنې هغه لا نه ورختلی دونه صبر یې نه شي مخکې نه ورته اجابت رادرومي نو دا به ټول انشاءالله العزیز خدای پاک څه کوي یو یو به خدای پاک څه کوي ځلې او تاسو خپله سوچ په وکړو طالبان خو نور نه اوسېدلي خو په مدرسو کې خو اوسېدلي نو که یو ناظم یا یو استاد صرف دې دپاره چې هغه مهتمیم رنه سي خوشحال سي هغه دپاره طالبان ازاروي او مقصد بې ځایه تنګوه هغه خو چې مهتمیم خوشحال سي بې ځایه روټېګانې بندوه او تکلیف ورکوه هغه که نه مهتمیم ته چاپلوسي په جوړوه هغه که نه نو ایخ کوم قدري او کوم احترامي او هغه مهتمیم بیا خدای پاک دی خو یې چې که په دې به ځان خوشحاله ایخ ته پته یي چې دا مې ښه چاپلوس څه ده میندلی ده ښه اله یې کار مې چې ده میندلی ده نو هغه محتمیم خدای پاک په مسلط کړي او چې کال دوه وځي که نه لاړ شي لاړ شي لاړ شي ښکې یې وباسي لیدلي مو دي که نه مو دي دا مخ ته پرېږدو دا خو دېره خو که بادشاهي مونږ نه چلولې خو دونه خو مطلب دا چې مدرسو کې دغسې نه ته رښتیا ووایه ښه جي سر جمله حیوانات آتش سوزانه کند باز پند، هغه اور سوځوونکی نه شي کولای سره د سپېلنیو، هغه کار چې کوم هغه لوګی دی، هغه کار چې کوم کوي لوګی دی زړه د مظلوم سړي، د مظلوم سړي زړه لوګی چې کوم کار کوي که نه اور سپېلنیو سره هغه کار نه کوي، حالانکه سپېلنی چې اور ته وراچوي فوراً چې پکې لوګی شي. سپېلني پېژنو؟ ښه جي. بهرحال. سپېله نو پورې ډېرې هغه دي سری جمله حیوانات ګوین کې شعر است سردار د ټولو حیواناتو خلک وایي چې شعر ده و ازل جانوران خر او ذلیل ترین احمق ترین د ځناورو چې ده هغه خر ده و به اتفاق خردمندان په ټولو په دې باندې اتفاق کړی ده خر بار بر به کې شعر مردم ده خر هغه بو جوړونکی دا د هغه شعر نه چې خلک سیري دي هغه نه چې ده ښه ده حالانکې هغه د ټول بادشاه ده خو چې کله بوج درته وړي، بارګګی درته وړي، ټول کور نه ګرځوي په ټوله ورځ رېرۍ په چلوي، ټول کور اخراجات نه په برداشت کوي، بار په وړي هلته یې خرڅوي، ټول کور اخراجات نه په برداشت کوي، نو دا بیا هم چې ده عزتمند ده او ګاوان و خران بار بردار جونه وړي به از آدمیان مردم آزار دا د هغه مردم آزار خلکو نه چې دي بهتر دي مردم آزار سړی له دې نه چې ده بدتر ده خبر شي نه رادرومي او غټ ظلم چې ده هغه کفر ده نو ځکه نه راتلو مې چې اولئک کل انعام بل هم اضل بل هم اضل شاه سادي صاحب وایي چې دا خو زه په بلې درته لاړه هغه کیسه د وزیر مې خبره شروع کړې وه هغه وزیر غافل چې له دې نه غافل و د کول د حکماو نه او بادشاه یې خوشحالاوه چې بادشاه خوشحال خوشحال شي چې خزانه مې درته چکړه ډکه کړه نن مې دونه روټۍ درته بچت کړه نن مې داسې درته بچت کړه او فلاني مې درته دونه جرمانه کړه داسې دونه مې درته خزانه چې کله ډکه کړه اره خوشحاله وه بې خبر و له قول د چا نه حکماو نه بعد آمدیم به حکایت وزیر غافل دی وایي چې بیا مونږ بېرته په حکایت کې وزیر غافل ته رالو هغه بیا درته شریکه گویم خلق داسې وایي ملک را طرفې از زماین اخلاقي او به قراین معلوم ګټ بادشاه نه رسې حصه دې هغه بدو اخلاقو دې د په قراینو سره معلومه شوه سارامیتو بوده کې در شکنجه کشي شکنجې ته واچو شکنجه هغه خلک دا کتابونه نه جوړوي او منځ کښې هغه شی پکې رتاو کړي کتاب که نه بیا ټینګ پکې ونښلي داسې هغه پارې باندې بیا پرې کوي یا سوري پکې کوي نو داسې مخکې به غټې غټې شکنجې وي په دې کښې به یې سزا ورکوله پکې وا به یې شوه په سرمزې به یې کړ یو بل نه به یې پوښتې چکړې وي بس مخکې به عجیبه عجیبه لا سزاګانې سم درندګي وه که نه هلته لا و به انواع عقوبت خو پوه شي اوس مقصد دا دی چې هغه کوي دی اوس به که مخکې ارامیتوب کوه نه نه اوس نه کړو دا خو به د غرغرې چې یو قسم حالت په دښتې مرته نه کړو دعوت صحیح شوه ښه جي حاصل نشود رضای سلطان حاصل نشود رضای سلطان تا خاطر بن دگا نجوئی خواہی کی خدا یہ بر تو بخشد خواهی که خدا یه بر تو بخشد با خلق خدا یه کن نکوی حاصل نشود رضای سلطان حاصل بنشی رضا دی سلطان دی بادشاہ مرضی نه حاصلیږي تا خاطر بندګانه جوړي تر څو پورې چې څه لحاظ دی هغه خلکو رعیت نه کوې بس هغه په دې خوشحالېږي چې ټول خلک تا نه بېکاته چي خوشحالي سبا دته مشکلات وغیره دی جوړ نه شي خواهی که خدای بر تو بخشد که ته غواړې چې خدای پاک په تا بخشش وکړي با خلق خدای کن نکوي نو ته د خدای مخلوق سره چېګړې کوه اور د آن داسې راویانو دا خبره ذکر کړې ده که یکی از ستمدیدګان بر سر او بګذشت چې یو له ستمدیدګانو مظلومانو نه په سر د ده باندې تېرېدل وکړه داسې ورخوا ته تېرېده و در حال تباه او تعمل کر د ده په تباه حال کې سوچ کاوه چې داسې ورشوي و ګفته ویې ویله توان به حلق فرو بردن تو خوانی درشت ولی شکم به درد ولی شکم به درد چو بگیردن برناخ نه هر کې قوت بازو نه داسې خبره نه ده چې هر څوک چې قوت پې هغه مټ او وانسبې ادارت او څه مرتبه حکومت لري به سلطنت بخورد نو دی په غلبې سره وخوري مال د خلکو مقصد په ظلم سره داسې خبره نه ده تواب حلق فرو بردن کیدای شي په حلق کې کاته وړل استخوان درست هغه سخت هډوکی په حلق خو به تېر کې ولې شکم به درد لیکن خېټه شلوي چوبه ګیره دن درناف کله چې هغه نوخه ته بیا هلته ونښلي یعنې داسې خو به وخورې خو نتیجه به بیا برداشت نه کې نتیجه به برداشت نه کې مقصد دا ده نمانند يو مردمه زار سړي لره خبره بيانوله شي خلک په ازار ول چې يو کاڼه يې په سر د يو نېک سړي باندې وه يو نېک سړی په يو کاڼي باندې په سر باندې وويست درویش را مجال انتقام نبود ملنګ لره مرد صالح لره مجال او طاقت د انتقام نه و سنګ خورده نگاه داشت هغه کاڼی خوړلی چا کوم کاڼي باندې ده سر ټکولی هغه په نظر کې وساته کور ته ځان سره یوړ تا زمانې کې ملک را برا لشکرې خشم آمد تا چې یوه زمانه چې بادشاه په هغه په سپاهي باندې غوسه شو و در چاه کرد او په کوی کې قیدي کړ مخکې به غټ غټ کوان او په هغې کې به قید درویش درآمد فقیر راغی و سنګ بر سرش گفت افقانې په دستر باندې تر ځکه وویستو گفتا ده ورته وویله چې وه ظالمه څوک تو کیس پي ته څوک و ای سنګ چې راځه دي او په دې کاڼي باندې دې ولې وویستنه ګفت ده ورته ویله من فلانم زه فلانه و ای هما سنګ ادا هغه کاڼی ده دین محمد یو ورته چې دا هغه کوڼی ده شاجي چې در فلان تاریخ بر سر من زدی چې په فلاني تاریخ کې د ما په سر باندې چو والی و یاد دي سي گفتو دې ورته وویله چې هرې به یې غلط شل کاله کېږي که نه چندی روزگار کو جابودی نه دونه زمانه چیرته تراوی چې اوس ته پزره شو گفت دور ته ویله از جاهت اندیشه می کردم له مرتبې دې ډارېده نه خدای له مرتبه در کړې وه او نن مې چې په جیل کې ولیدل ما ویل چې موقع درازه غرب ونه چي کوه اکنون که در چاهت دیدم نن چې ما په کوي کې تا لره ولیدو فرصت غنیمت دانستم نو دا موقع ما غنیمت وګڼله چې راځه نن دې چې د نمبر د غرب ورکه او سادی ته وایي چې دا د هوښیار سړي هم چې کاري چې په یوه بدل اخیستل کې دې ډېر زیات تیزي دې نه پکې ته کوي څومره به مقصد دا دی چې داسې نه چې دښمن ته نه څه تکلیف در کړه ته اوس خامخا کوې او ځان له نور تکلیف نه نه ورته انتظار کوه کوه کله به یې خدای درته چې کي برابر کړي بیا به دی په پوه سي ښه جي نا سزا یہ را چوبینی بختیار نا سزائے را یار عاقلہ تسلیم کر دند اختیار دا سزا یې راچو بیني بختیار یو ناموافق سړي لره چې کله څه ووینې صاحب ثروت او دولت عاقلا تسلیم کردند اختیار نو عاقلانو بیا په دغه وخت کې څه خوښه لاره کېنه کله موقع ورته برابره شي بیا چکه غرب ورکړه چونه داري ناخونې درنده تیز چون داری ناخونی در زندتیز بابدا به کی کم گیری ستیز چونه داری کله چې ته نه لرې هغه نوکونه نوکونه درینده شلوونکي تیز یعنی سخته پنجه درله خدای نه درکړې بابا دا آبه نو سره د بدو خلکو هغه ښه ده چې کم ګیری ستیز چې جنګ کم نیسي بیا جنګونه مه ورسره کوه زرغونې سنګلې آبه په ماتې کړي یو سړی نازنین سړی ده یو جنګي سړی ده دو سره لاس واچول خو خپل مړوندونه به چټ په مات کي باشتا دستش به بندد روزګار پس به کامې دوستا مغزش برار ورته اوسه تا دستش به بندد روزګار چې زمانه دې د لاس وتړي درته کله داسې حالت پوری شي پس به کامې دوستا مغزش برار بیا د هغه مقصود د دوستانو مقصود موافق د دماغ چکا راړه یعنی بیا چکا هلاک کا او مړې کا تاسو په دې خبرې پوه شئ حکایت د یو بل درته وایم یکی را از ملوک یونان مرض حایل بود یو لرا له بادشاهانو د یونان نه مرض حایل و یو سخت بد مرض و که اعادت ذکر آن نکردن اولاد طرف چې ذکر اعادت ذکر دی ایغا نکول بهتر دی ځنې امراض دا چې ایغه ذکر کولو سره کله په سړي کې چکه سرایت کوي نو وایي چې د ایغ نه ذکر کول چې د شي د ایغ مرض طائفه از حکمای یونان متفق شدند جو ټوله د حکماو د یونان نه په دې خبرې متفق شو اطبا یې پر جمع کړه کمیټۍ کښېناسته بینچ هغو ټولو په دې اتفاق وکړ چې دې علاج بل نشته چې مرئي را در که مرئی درد را دوایی نیست چې دې مرض لره بله دوۍ نشته مګر زهره آدمي مګر تخی د یو انسان کې به چندي صفت موصوف باشد چې دا دا صفاتو باندې موصوف وي هغسې انسان چې ورته حلال کړي او تریخی ونه روباسي بادشاه یې وخوري بیا به روغ شي بفرمود بادشاه حکم وکړه چې چلو داسې انسان ما ته وغواړو طلب کردن فوجان سپیان دی واستول نوکران غوښته یې غوښته یې هغه نښې ورشولې دهقان پسري یافتن د یوه زمیندار زوی مینده که چې په یوه اوصافو سره چو متصف پدر ما پدرهما در اشراف بی خواندن پلار مور یې وبلل چې دغسې خبره ده بادشاه ته یې حاضر کړ و په نعمت بی کران خوشنود ګردانیدن او مال و دولت بسیار سره یې چکر خوشحال کړ چې ګوره تاسو خو مقصد بل زوی به خدای درکړي څه مو نوره دي او دا زمیندارانو خو ډېر کېږي خپل مقصد وایم او دنیا دولتونه خو د یو زوی که مقصد ما ته تاسو دې پاره راکړو چې زه د ده تریخی وباسه الله علیه کسان نو څه خبره به نه د دنیا داسې شی ده چې دا کله اولاد بیا نه پېژني نو په دې اعتراض یې قاضي صاحب ته فتوا لاړه چې قاضي صاحب ایا دا جایز دي چې بادشاه په یو انسان سره بچ کېږي که نه او هغه ورته حلال کړي او بادشاه دې هغه څه نه اعضا وکړي دا ټیک دي که نه مفتي صاحب ته قاضي صاحب ته فتوا لاړه قاضي صاحب دستخط ورته وکړ چې بلکل ټیک دی دا بلکل څه ده ټیک خبره ده و قاضي فتوا داد قاضي صاحب فتوا ورکړه چې خونې یکې ازرایت ریختن چی وینه دی یول رعیت نه تو یول سلامت نفس بادشاہ را روا باشد دا با سلامتیا د نفس بادشاہ را روایی دا جایز ده چې که یو رعیت کې یو کس وینې توی شي د بادشاہ سلامتیا دپاره نو دې کې څه دونه خبره نشته ولې په هر دور کې مقصد دا دی چې هغه حکومتي مفتیان وي حکومتي مفتیان و دې حکومت مفتیان یو ځای کړي وو په کراچۍ کې چې دې باندې مجبور کول چې دا دا فتوا ورکو دا فتوا چې خلکو کې وچلېږي چې دا ایجنسیو کې او په دغې کې چې د کوم فوجان مړېږي دا څه دي دا شهیدان دي او د دې مد مقابل چې مړېږي هغه چونکې د هندوستان او د مقصد را او د دغې ایجنټان غوندې دي که نه لهذا هغه چې دي مردار دي دا فتوا وکړو لوی لوی مقصد دا چې کرایې به یې ورکړي هغه که نه نو په دې کښې بیا ځنې ورته ویلو چې نه نه دا ستاسو سړی په څه باندې وایو داسې حقو کسانو پکې که نه دې پاره یې جمع کړي نو حکومتي مفتیان په هر دور کې چې وي هغه موجود وي ډېر غټ غټ ښکاري په ظاهر او یا حکومتي چي مفتیان حکومت کي مقصد دا ده چي کومه ایجنډه یي هغه مطابق بیا چکي هغه فتوی باندي خلک را جمع کړي هغه یې وکړي او تاسو په دې خبرې پوهېږو خدای پاک مو دې داسې هغه نه چکئ ساتي د غریب ملایي ډېر ښه یي اعلی کار به د چا نه یي استعمالېږي به نه د غریب ملایي د بې شهرته ملایي نه یي غریب ملایي دا ډېر ښه یي ښه جي نو قاضي صاحب فتوا ورکړه چې ټیک ته نور ډېر ملګري ورسره یو دستخطونه پسې وکړه چې حال جواب و صحیح حال جواب صحیح مهرونه مهرونه دا یې ترته پسې ولګوله یو پوره بین جوړ سو شاه جي یکې و قاضي فتوا داد قاضي فتوا ورکړله که خونې یکې ازرایت ریختن سلامت نفس بادشاه را روا باشد دا به ټیک وي جلاد راغی جلاد قصد کشتن او کرد جلاد قصد مړولو دې ده وکړ توره پسې روباسله پسر سر سوی آسمان براور بچي سر پورته د اسمان یووړ او داسې یې مقصد دا دی چې پورته اسمان ته وکتل و تبسم کرد او یې خندل ملک پرسید بادشاه تپوس وکړ چې در این حالت چه جای خندیدن است چې نه بچیه دا د خندلو موقع ده چې اوس مقصد دا دی چې پلاره مور به باندې خرڅ کړې او مقصد زه د ځان صحت دپاره حلاله وم قاضي صاحب فتوا ورکړه او مقصد جلاد تیار ده او ته په دې ټیم کې خاندي گفت هغه بچي ورته ویله نوجوان ناز فرزندان بر مادر د بر پدر و مادر باشد ناز او نخرې د بچیو اخو په پلاره موري نخرې سړی چا خواته کوي مره ورشه او هغه مه کوه که نه بچیه او داسې د هغه چا خواته نخرې کوي سړی چې نخرې دې وړي چې وړي دې نه څوک او ته ونه ته ته یې بس ځه نو نخرې خو به هغه به چا باندې کوي چې څوک دې نخرې وړي بیا به ونه مره ورسې یا به درته خواستونه منتونه کوي جرګې به یې او دا کیسې به یې در صاحب ورته وایي نه جرګه دې ما ګرم کړي خو جوړ مو دې کړي جرګه دې ما ګرم کړي ګرم ملامتیا ته ورته جرګه دې ما ګرم کړي خو جوړ مو دې کړي خیر د کپڼه جانان نه قبلوي یعنی دیر باندې ملامت تا خو بیا دې جرګه ما ملامت کړي که نه خو سره چه مو دې کړي سره جوړ مو دې نو داسې نخرې هغه خو به په هېره چا باندې کوې چې څوک یې در پسې وړي نو د بچي نازن او نخرې هغه خو په پلاره مور باندې ناز فرزندان بر پدر و مادر باشد ناز او نخرې دې فرزندانو آخو په پلار مور باندې نمبر ایک و دعوا پیشی قاضی برن او که چېرته دعوې خبره سي نو آ قاضي خوا ته وړي قاضي ته ورسي چې صاحب ما سره فلانی داسې زیاتی کوي و داد از بادشاه خواهن او که چېرته انصاف خبره سي بیا اپیل چا ته کوي بادشاه ته چې بادشاه قربانې سما ته انصاف راکړه فلانی ما سره ظلم کوي نو اوس زه څوک اکنون اوس پدر و مادر به علت حسام دنیا هغه پلار مور هغه په علت هغه معمولي دنیا سره مرا بخون در سپرد هغو ښځوینو ته وسپارنه او قاضي ته به زه څنګه مقصد دعوه پیش کړم و قاضي به کشترم فتوا دا قاضي خو دې ما په مړولو باندې فتوا ورکړه و سلطان مصالح خیش اندر هلاک من می بیند او بادشاه نه به مې انصاف غوښته خو بادشاه خو خپل مصلحت د ما په هلاکت کې ویني چې دی تا خو دا نظریه ده چې زه هلاک سم بیا به ته چسې جوړ شي نو دې وجوهاتو په بنا باندې به جز خدای عزوجل پناهې نه مې بینم نو ځکه مې پورته وکتل الله تعالی طرف ته مې توجه وکړه چې د خدای پاک نه علاوه بله پناه ما اوس نشته ده پیش کی براورم ز دستت فریاد هم پیش تو از دست تو می خواهم داد مخته دی چا دا تکی کدامیا وای مخ ته دې چا راړ زه له لاسې تا نه فریاد اوس بادشاه دې تا له لاسه اخر چا ته فریاد وکړه تا نه خو اوس دا په مځکې مخ باندې په دې بادشاهي کښې خو بل مشر سړی نه سنو دې تا له لاسه زه چا ته فریاد وکړه هم پیش تو از دست تو می خواهم دست زه مخ ته دې تا له لاس دې تا نه چې غواړه انصاف غواړه چې ته اخر خپله منصف شه چې تا ته دا خبره صحیح ښکاري نو چې بادشاه دا خبره واورېدله سلطان را دل از این سخن به هم برآمد بادشاه لره زړه له دې خبرې نه ډک شو استادي تشریح را بادشاه چې دا خبره واورېدله زړه یې را سره ډک ونه شو و آپ در دیده بګردانید او اوښکې په سترګو کې چشمې وغړېدلې داسې غټې غټې اوښکې توی شو و ګفت ویې ویله چې بس پرېږده وه هلاک من اولاتر د ما هلاکت بهتر دی که خونې چونی طفلې رېښتن بېګناه چې د داسې بې ګناه یو بچي وینه تویولو نه دما هلاکت ښه ده بس زه دې مړ شم خدای دې مړ نه شي سر و چشمش بب اوسید سر سترګې ور چپ کړلې و در کنار ګرفت او په غېږې کې ونیوی او په دې قصد باندې ورنه معافي وغوښتله و آزاد کرد او ورته ویل چې ورځه و نعمت بې اندازه بخشید او مال و دولت ډېر زیات یې ورله چې که ورکړ ګویند راویان وایي دقه شان زه په تلذذ او فکر د یغ بیت کې وم چې ګفت چې وویله پیل باندې یو هاتي ساتونکي سړي په ساحل دې دریای نیل باندې دریای نیل باندې روان و او هاتي باندې سور ددای وویله زیر پایت لاندې د خپو دې ته ګرب دانی حال مور که ته معلومول غواړې حال دې میږي چې ته په میږي باندې هسې بې دړکه خېزې که ته دا معلومول غواړې چې د حالت په ما خپې لاندې څه وي نو دې باندې قیاس وکړه هم چو حال سست زیر پای پیل دا په مثال دی حال دی تا ده لاندې د خپې د هاتي تا باندې چې هاتي وخېږي تا به څه حالې ورلاندې خو چې ته په مېږي وخېږي دی به دا حال ځکه وتایي نی آزار مورې کې دانا کشست کې جا داره دو جا نشیرین خوشست او مقصد دا ده چې مېږی هم ما ازاره وه چې دا دانې چې ده وړونکی ده ځکه چې روح یو وری لري که نه نو هغه باندې روح چې وي آپ خوږ وي چې روح یو وری لري په هغه باندې روح چې وي خوږ وي ځکه طاهر ورته یې نه چې ما طاهر ته چا د دې جواب رانه کړ چې بې وجه څوک ازار شي حال یې څه شي جواب بیا پوره غزل درته ووایم مظلومیت خبره وه د وایي د چا یار چې دل ازار شي حال یې څه شي د چا یار چې دل ازار شي حال یې څه شي چې بلبل ورته ګل خار شي حال یې څه شي خبر نه یم د هغه باغ د ګلو چې دښمن یې خپل ملیار شي حال یې څه شي هغه بې نصیبه وزې وي او کمېږي بیزې چې ګډې بیزې مونږ ته وزې وایو هغه بې نصیبه وزې وي او کمېږي چې لیوه یې چوکیدار شي حال یې څه شي دا تپوس له سپېره غنو زخمه کړه دا تپوس له سپېره غنو څخه مه کړه چې شبنم ته ګل انګار شي حال یې څه شي؟ دا پوښتنه له ښاغلي سړي وکړه دا پوښتنه له ښاغلي سړي وکړه چې زمری چیرې ایثار شي حال یې څه شي؟ د هغو چې د تهمت په سپېره غنو د هغو چې د تهمت په سپېره غنو د ناموس له من پار پار شي حال څه شي د سیالانو د پېغور په چړې باندې د سیالانو د پېغور په چړې باندې چې زړګی د چا پر هار شي حال څه شي عالي ظرف په هر حال کې عالي ظرف وي چا ته عالي ظرف خدای ورکړی عالي ظرف په هر حال کې عالي ظرف وي او کم ظرفه چې زردار شي حال یې څه شي کم ظرفه سړی چې مالدار شي څه هغه ګډې وډې خو کوي که نه هغه کس که ډېر خوددار او غیرتي وي هغه کس که ډېر خوددار او غیرتي وي چې محتاج دي دنیا دار شي حال یې څه شي یا روایا د هغه سړي په باب کې یا روایا د هغه سړي په باب کې چې ستا غم یې هم کنار شي حال یې څه شي؟ او خبره په دې شعر کې وه ما طاهر ته چا د دې جواب رانه که ما طاهر ته چا د دې جواب رانه که چې بې وجه څوک ازار شي حال یې څه شي؟ حکایت یکی از بندگان امر لیس گریخته بود یو له غلامانو دې امر لیس بادشاه نه تښتېدلی و یو له غلامانو د عمر لیس بادشاه نه تښتېدلی و کسان در عقبش رفتن څه کسان یې وروسته ورپسې واستول سپاهان فوجان موجان چا لرمینده یې کړو نو لرې چېرته غرونو کې تلی و که نه خو اخر یې ته ترمینده کړه و بعض آوردان بېرته یې راوسته اوس یې میټینګ وغوښته چې اوس ده ته څه سزا ورکړو وزیران مشیران کمېټۍ دا یې وغوښتله چې څه سزا ورله ورکړو. وزیر را باوای غرضې بود، یو وزیر ده سره څه دښمنت و، نې ورسره لګېدله. نو هغه ورته مشوره دا ورکړه، اشارت به کشتنش کس در کرد، اشاره یې په مړولو دې ورکړه چې دي بس دې علاج قتل ده چې آینده دپاره څوک داسې ونه کړي. مړ کړو. تا دیګر بندګان چون ای فعل نیارند. دا چې بیا نور غلامان داسې چېرې ونه کړي چې ټولو سترګې وغړېږي داسې سزا ورله ورکول پکار دي سر یې پرې کړو نو غلام څه وکړه سر پیش امر لیس بر زمین نهاد و گفت هغه غلام سر مخ ته د امر لیس بادشاه په ځمکې باندې کېښود او ورته ویې ویله چې بلکل جي ټیک ته چې څنګه تا خوښوي هر چې رود بر سرم چون تو پسندی رواست هر چی رود بر سرم چو تو پسندی رواست بنده چه دعوا کند حکم خداوند راست چې بالکل جی ټیک تا هر چې رود بر سرم څه چې د ما په سر باندې تېرېږي چون تو پسندي چې تې خوښوې روا صحیح ده چې تا خوښوي بس صحیح ده څه به طاهر څه به رضا وي د ده چې همېشه د یار رضا ته ګوري ورته چې جناب مونږ خو ټول عمر د تا رضا ته ګورو تا څنګه خوښوي بس ټیک خبره ده بنده به څه دعوه وکړي حکم خداوند راز حکم بادشاه لره ده نو تا حکم چلېږي به چې څرنګه چې تا خوښه یې مونږ مقصد به سر چشم چې ده منظوره ده خو لیکن لیکن په موجب آن کې پرورده نعمت ای خاندان هم لیکن د دې وجې نه چې زه خو تربیت یافته د دې خاندان یم ما خو ټول عمر تاسو په دې کور کې تېر کړی ده او تاسو روټۍ موټۍ مې چې دي هغه مې خوړلې دي وروکه ستر شوی تاسو په کور کې نه خواهم ما زړه دا جي نه غواړي که در قیامت په خونې من ګرفتاره یې چې قیامت په ورځې ته دې ما په وینو باندې چې یې ګرفتار او هلته ماخوذ یې ځکه چې ما جرم دا خو د قتل مستحق نه ده ولې یو مسلمان سړی خو په دې باندې څوک مړولی نه شي لا چې مرتد شي مړی به لا چې مقصد دا ده چې قتل وکړي چې به یې کوی مړی به قتل وکړي چې به یې کوی مړی به نو چې مقصد دا ده چې نه یا شادي شده ده او زما یې وکړه نو سنګسار به یې کړي نو دغو کې خو یو جرم ما نه ده کړی نو ما دا جرم دا خو یو مخې دې قتل فرمایي چې ته اجازت وکړه تا من وزیر را بکشم چې زه به دا وزیر مړ کړم غرب به ورکړه چې مړ یې کړم نو ما باندې به قصاص راشي ته به قصاصا د ما مرګ حکم فرمایې مړ به مې کې ته به مجرم نه شې زه به چې مړ شم دا مراد به پوره شي پس آن که به قصاص او بفرمایی خون من ریختن نو ته بیا په قصاص کې دکې وفرمایې وینه دې ما تویول تا به حق کشتبا شي بیا به په حق سره زه مړ کړای سي او ته به ما په حق سره مړوونکی سي ملک را خنده غریب بادشاه ته خنده ولاړه چې څه حرامیتوب چل خو یې جوړ کړ وزیر را ګفت وزیر ته وزیر څنګه دې خوښه ده چې ګونه مصلحت مې ویني تا څنګه خوښه ده داسې وکړو گفتی قتل ای خداوند جهان ای دی جهان بادشاہ مصلحت عامی بینم یا دا بشئی که از بهر خدا و صدقه گور پدر او را آزاد کنی چې لپاره د خدای فی سبیل الله او د پلار قبر صدقتن دای چې که آزاد که ورک دی شه ورکې نام شه تا مرا در بلای نیف گند تا چې ما په مصیبت کې ونه غورځوې خو وزیر هوښیار و بیا ورته چې بس حضرت گناه از من است گناه د ما له جانب نه ده اصل غلطي ما وکړه قول و قول حکیما معتبر نداشته ام او د هوښیارانو خبره هغې ما اعتبار نه وکړ ځکه زه داسې جواب سره مخامخ شوم چې هوښیارانو داسې ویلي دي چکر دی با کلو خنداز پیکار چکر دی با کلو خنداز پیکار سر خود را بنا دانی شکستی چتی رندا ختی بر روی دشمن چتی رندا ختی بر روی دشمن چنا دا کن درا ما جش نشستی چنا دا کن درا ما جش نشستی او شعرانو ویلی دی چو کردی با کډو خنداس کله چې کوي ته سره د کاڼو ویستونکي پیکار جنګ سره خود را نو سر خپل لره به به نادانی شکستی په نادانی سره چکې مات کې چو تیر انداختی بر روی دشمن کله چې تا غشی ورویست دشمن طرف ته دشمن مورچه دشمن طرف ته دې غشی ورویست نو اوس بې خوفه کېنېږ بې خوفه کېنه ما چو نادا داسې وشماره ځان کندرا ما جشن شیستی چې تو په هغه نشانې ځای دې دکې کېناستلې نو تو ځان اوس ته برابر کړه نو تا به چې کوي ولي دشمن طرف ته ډز ورکړي نو تا طرف ته به نه سر کوي نو دا داسې فرض کړه نو ته به بې خوفه نه کېنې نو چې ما ته طرف ته ډز وروکړه نو او زه بې خوفه کېناستم نو خامخا به ما طرف ته دی سر وایي به هر حال من قال ما لا ینبغي سمع ما لا یشتهي نو که داسې ته چا پورې یو چا ته یو منصوبه جوړه یا د چا توهین امیز خبره کوې ورته ویې کې قدرتي د تر باندې برابره شوه حاضر جوابي وي کله موقع وخوري سره سمون وخوري ده در پورې یوه ګپه له هغه ولګوله نو ته بیا په دې باندې خفه کېږه مه په دې سوچ کوه چې یاره خو اول غلطي خو چې د ما وکه ما داسې نه وی ورته ویلي خو ده به داسې نه ورته ویله اکثر چې انسان کله سوچ کوي که نه یوې غلطي باندې نو اکثر سړی خپله ملامتي چې کله سړی سوچ وکړي چې د فلاني سره ما تلخ کلامي راله ولې ما داسې چې سوچ په وکړي او انصاف وکړي نو کله خپله ملامتي بلکې اکثر خپله ملامتي ابل دونه ملامت نه حکایت ملک زوزن و خواجه یې کریم النفس و نیک محضر یو ملک ته زوزن و ایغ لرا یو خواجه و وزیر و ډیر کریم النفس او نیک محضر سره او نیک حضور او که همګنا را در مواجه حرمت داشته ټولو لره به مخامخ عزت کاو د ټولو عزت او احترام به کاو و در غیبت نیکو گفتی او پس پشت پی ورته ښه خبرې ورپسې کولې چا پسې غریب بد رد نه ویله مخامخ هر چا ته ښه سلام کلام جوړ شته کړه او وروسته به یې چا پسې څه نه ویله بس خو دې مې غریب ته راوړه اتفاقا از او حرکت صادر شد اتفاقا لدنه داسې حرکت صادر شو که در نظر سلطان پسند آمد چې په نظر د بادشاه کې خوښ نه راغی مصادرت فرمود د دو جرم او تاوان یې وفرمیله قید کې واچوه عقوبت کرد او سزا یې د قیدخانې ورکړه او ریمانډ یې ورکړ په جاري کړ نو چا کوم سپیان یې په ریمانډ مقرر کړي وو هغه سره خو ډېر احسانات وه نو هغو به هسې یو غرب غروب جوړ کړی و که نه جي ډېر تفتیش مو وکړه داسې که نه خو هېڅ دا خبره ته کې شته نه سرهنګانې بادشاه بادشاه هغه سپیان دي بادشاه پولیس پولیس شاهی چې کوم دی نوکران دي بادشاه بسوا بیک نعمتي او معترف بودن آ په سابقان نعمتو دې د باندې اقرار کوونکي ټولو سره ښېګړې کړې وې ښه تعلقات یې ورسره و به شکر عام مرتهن او په شکر دي هغه ښېګړو دې د باندې هغه ځانونه ګڼه کړي وه در مدت توکیل او په مدت توکیل دی د او چې په کومې زمانې کې دی هغه سزا ته ورته سپارلی رفق و ملاطفت کردن دی ډېره نرمي او مهرباني به یې ورسره کوله و زجر معاقبت روا نه دانشتن دی او زجر معاقبت او سزا ورکول آ به روا نه ګڼل لکه دا چې کوم ریمانډ ویونکي کسان نو چې کوم د غټ خلک بیا هغه سره څه کي پیسې میسې کي سم لس زره شل زره نه واړه خو مقصد دا دی چې ده په کال کې هیله لس زره تنخوا جوړ هغه ورته څوک پنځوس زره څوک مقصد اتیا زره ومني نو هغه داسې په چال باندې وهل هغه کوي که نه هېڅ ګروپ ته یې مني چې کوم په ریمانډ باندې مقرر سي که نه نو داسې په چال باندې چې هېڅ ته ډېر تکلیف نه ورکوي هغه که نه هلته دا ثابتوي چې یاره مونږ دونه زیات ووایو هغه مو وکړو که نه چې بلکل مړ مو کړو سم مو چې کوم خو نه مني چې کوي نه مني نو داسې دو به دغسې کول او مقصد دا دی چې صحیح سزا به یې ده ته زړه نه غوښتل چې ورکړي او دا ولې ځکه سادي صاحب وایي صلح با دشمن اگر خواهی هرگا که تو را در قفا عیب کند در نظرش تحسین کن سخن آخر بدها می گذرد موزیرا سخن آخر بدهان می گذرد موزیرا سخنش تلخ نخوا هی دهنش شیرین کن دلک روپیو شعر ویل علی ساری سے صلح با دشمن اگر خواهی صلح که دشمن سره ته غواړې هر ګاه کې تورا در کفا عیب کند هر واری چې تا لره پس وروستو دې تا نه عیبونه لټوي او تا پسې خبرې کوي ګډې واډې وایي سړي ته خبرې ټولې رسي در نظرش تحسی کن ته په نظر کې دلره شاباسه کوه تی چې میندای کنه تو سره شه معامله بالکل زار په پوی کوم ای جوړ شه تکړه څنګه یې او ډېر وخت لیدلی مې نه وې او ډېر خواهش مې و فلان دا دین دا دا هغو سره هغه وایي چې بیخي ونه ښځې زه داسې ګډې وډې پسې وایم دی ما سره دونه هغه کوي که نه اخر انسان یې اسادي سړی ساخونه اخر به دها مې ګذرت موزیره سخونه اخیر به دها می گذرد موزیرا خبره اخیر په خولې باندې تېرېږي د تکلیف دېه سړي چې یو سړی تا ته تکلیف درکوي خبرې تر پسې کوي اخیر د خبره په چا تېرېږي په خولې که نه نو خبره سخونه شتلخه نه خواهي نو که د ده ترخې خبرې نه غواړې د هنه شعري کن خوله ورله چکه خوږه که ګډې وډې تر پسې وایي یاره نن بچه اسکو خامخا نه نه نه سکو نه نه په مخکې به لګیا یي او وایي به چې یاره زه خطا وم ما خو ویلې چې ما ته خو چا چې غلط ویلي دا خو دونه ښه سړی ده چی مه یې وایه بیا به دې مقصد دا ده چی الټا هغه شروع کړي ولې خبره په خولې تېرېږي نه چې خوله یې خوږه کړي که نه خپله مقصد دا ده چې بیا چې سي ځای ته خبره لاړه شي آن چې خطاب ملک بود از عهده باز بیرون آمد هغه چې خطاب د بادشاه له ذمه داري د بعضې نه باره راغی نو چې کومه بادشاه کوم سزا ده ته مقرر کړې وه نو هغه چې کوم ده باندې جرمونه و چې تا دا کړي دي دا کړي بازو نه خو یې ځان ترته چې که فارغ کړ هغه په ده باندې ثابت نه شوي و به بقیتې در زندان بمانت هسه باقي جرمونه و چې هغې دې وجې نه دی په جیلخانې کې پاته شو اور دان دو راویانو دا خبره ذکر کړې ده چې یکی از ملوک نواحی در خفیه پیغامش فرستاد چې یو له بادشاهانو دې اطرافونه پټ ده ته پیغام وراستاو بل ملک یو بادشاه جیلخانې ته پټ سیډي ورته واستاو چې ته چې خلاص شي هلته راشه مونږ به دې قدر وکړو ته خو دونه قابل سړی یې یو ورله څه وزارت ورکړه ځکه چې قابل سړی و کې ملوک آ طرف او دا یې ورته واستول چې بادشاه د ایخ طرف یعنې خپل ځان نه یې ورته ورلیکل هغه بل بادشاه قدر چنا بزرګوار چې بادشاه دي بادشاه د ایخ طرف یعنې د تا علاقې چې کوم بادشاه دي قدر چنا بزرګوار نه دانستان دا د تا غوندې لویو خلکو قدر نه پېژني و بېزتي کردنه ګوره تا ډېر بېزتي یې وکړه چې تې جیل کې اچولی اگر رای عزیز فنا احسن الله خلاصه که چېرته تاسو رای خدای پاک چې تا خلاصه بهتر کړي نو که تاسو رای بجانب ما التفاتې کند مونږ طرف ته التفات وکړي مونږ طرف ته د زړه مني د رعایت خاطرش هر چې تمام هلکه دا خو د کړپا په کې التفات یې کند نو که دا دې مونږ طرف ته التفات وکړي د رعایت خاطرش هر چې تمام تر سایې کر د آیت نو که ته مونږ طرف ته راشې نو په رعایت تې خاطر دې ده کې به انکا کې به چوره چې سا یې مونږ نه کېږي که نه آ به مونږ کو تا به خوشحال ګرځوو آ یعنې ای مملکت به دیدارې او مفتکرا او ځکه چې بزرګان دې دې طرف یعنې خپل حکومت ورته شوی هغه بادشاه چې کوم خط ورته لیکلی هغه دیدار دې ده طرف ته محتاج دي و جواب این حرف را منتظر او مونږ د تا دې جواب ته منتظر یو چې ته مونږ له څه جواب راکړی لکه مدرس یوې مدرسې کې لږ معمولي غوندې خفه شي که نه نور فورا ورسره قابل مدرس نو فورا هغه نور مدرسوال پټو سره چې شروع کی روابط موابط شروع کی ښه جي خواجه چون بری وقوف یافت اثردار چې کله په دې خبرې باندې خبر شو از خطر اندیشید نو دی د خطرې نه ویرېدو هغه هوښیار سړی و چې داسې نه چې داسې ډي راز کولاو شي نو داسې خطې نه ورته ولیکه په جواب کې چې او دو داسې او داسې او دا خو د نه سړي زامن بیا ما ته یې سزا را کړه او چې زه یو وار خلاص بیا تاسو ته درځه فلان نه نه داسې نه وکړه هوښیاري یې وکړه داسې جواب یې ورته ولیکه چې که هغه ظاهر شي بالفرض چې سبا ورنه فتنه نه جوړېږي نو ورته ویې لیکل چې نه نه زه د تاسو رای بلکل نه قبلوم خو دوی نه خفه کول هسې تاسو ما باندې حسن ژوند ده که نه زه دونه قابل سړی نه یم هسې د تاسو حسن ژوند ده او خیر د دې بادشاه ما سره ډېر نور احسانات کړي دي نو که ده له لاسه لږ سزا ما ته میلاو شي که نه پروا نه شته او زه د ده مقصد دا دی چې هغه احسانات ویرولی نه شم چې په دې کې اچانک هغه سیډي نظام پته ولګېدله چې کوم خپل حکومت سیډي و چې دا خو بلې علاقې نه سیډي راغلی دغ سره خط و کتابت په جیل کې چې ده جوړ کړی هغه کاغذ یې ونې ونیوی چې ونه وینیوی بادشاه ته یې ور ده خو چالاکي کړې چې بادشاه وکاته سوچ یې وکړو چې نه سړیه ما جیل کې اچولی ده او ورته دونه تکلیفونه ورکوم دی دونه شکرګزار سړی دی چې بیا داسې وتړي کړي چې نه دا ډېر ښه بادشاه ده ما سره احسانات یې نه فورا یې ورته چې راځه له جیل نه چې کروباسه او معذرت یې ونه وغوښته چې ته خو د جیل مستحق نه وې نو دی بیا بادشاه ته سم پوک ورکړه چې نه جي دا ما ته تقدیر کې دا خبره لیکل شوې وه چې دا تکلیف په ده ته رسېږي نو چې د بل چا له لاسه رسېدلی خو د تا له لاسه دی چې هرته رسېدلی تا له لاسه دی هرته رسېدلی بهرحال ښه جي و جواب این حرف را منتظر خواجه چون بری وقوف یافت از خطر اندیشید نو دی خواجه دی وزیر چې د کوم جیل چې و چې کله په دې خبرې باندې خبر میند که له هغه نه خطرې نه ویرېده و در حال جوابې مختصر او فی الحال فی الفور داسې یو جواب مختصر ولیکه چې که چېرته بالفرض اګر برملا افتد که چېرته ظاهر شي فتنه نه باشد نو بیا به فتنې باعث نه جوړېږي برقفا یې ورک نویشت او وروسته یې په هغه الټه طرف یې ورته هغه جواب ولیکه و روان کرد هغه جواب یې ور روان کړ یکی از متعلقان یو له متعلقانو نوکرانو د بادشاه د دغه وطن نه کې بری واقف بود چې په دې خبرې باندې خبر و چې دا خو خط و کتابت سلسله یې ده ملک را اعلام کرد بادشاہ یې خبر کړ که فلا را کې حبس فرمودی چې فلانی سړی چې تا په جیل کې غورځولی ده با ملوک نواهي مراسلت دارد هغه د اطرافو نورو بادشاهانو سره خط و کتابت سلسله لري نو دې باندې خو بادشاهان ډېر خفه کېږي ملک به هم برآمد بادشاه غوسه شو و کشف این خبر فرمود او تحقیق دې خبرې وفرمیله چې شابه دې خبرې تحقیق وکړو قاصد را به ګرفتان قاصد لا له دې ملک نه وتلی نه و چې ته ته راګېرې کړو و رسالت را برخواندان هغه کاغذ یې ونه واخیسته هغه یې پړاو کړ نوشت تبوت په یخ کاغذ کې دا لیکلي وه هغه بل بادشاه ته که حسن ظن بزرگان بیش از فضیلت ماست چې تاسو حسن ظن چې کوم دي دی هغه اعیانو د بادشاهي او د بزرګانو دا زیات له فضیلت کې معنه ده تاسو هسې په ما باندې حسن ظن کړی ده زه دونه قابل سړی نه یم و تشریف قبولی که فرموده ان چې کوم تاسو تشریف تی قبولیت فرمیلی ده چې ته د مونږ خبره قبوله که بنده را امکان اجابت آنیس زه دې ما خواته دې دې خبرې اجابت امکان قدر نسته چې زه تاسو خبره چې کوم قبوله کوم به حکم آن کې پرورده اینا پرورده نعمت ای خاندان است په سبب دې دې خبرې چې زه خو ساتلی شوی د نعمتو دې دې خاندان یې دې بادشاه سره ما وړکوانه ستر کم ستر کڼه یا دونه نعمتونه دونه احسانات ما سره دي و با اندک مایه تغیر خاطری با ولی نعمت قدیم بے وفائی نتوان کرد اپا لک وندی زربتگی باندی سرد ولی نعمت قدیم هغه لوی صاحب نعمت سړي بیا بې وفایي په کار نه ده آرا کی بجا یہ تست ہر دم کرمی آرا کی بجا یہ تست ہر دم کرمی عذرش بنی ہر کند با عمر ستمی آرا ایک سڑی لرا کی بجا یہ تست تا سرائی وی ہر دم کرمی ہر وقت احسانات یو سره د هر وخت در سره احسانات دي احسانات دي خوږي خبرې دي او مقصد د تا مراعات دي او لحاظ ده خو یوه ورځ یې درته چېرته یوه خبره داسې وکړه چې تا په مزاج باندې ښه نه راله نو دې وجه نه دې سره پرې کول په کار نه دي عذرش بنه عذر دې ده بیا معذور وګڼه د لره هر کنت که چېرته وکړي به عمر یې سې تمې په ټول عمر کې یو ظلم نو یوه خبره درته داسې وکړه چې تا په طبیعت باندې ښه نه راله نو دې وجې نه هغه ټول ټول نعمتونه ټول احسانات ټول مقصد دا ده چې تعلقات دا په یوې خبرې باندې داسې زر پرې کول خو پکار نه وي دا کمکل سره یې چې داسې کوي ملک را سیرت حق شناسی او خوش آمد علما لیکي چې په دې کې سړي کې د سپي عادت جوړول پکار دي سپی یوه ورځ به روټۍ ورله ورکړي بیا یې په سر سر باندې وایه بیا به دی تا ته څه نه وایي او انسانی ساته یې ساته یې او ورله جوړېګانې او ورله نعمتونه دولتونه ورکوه هر څه چې یوه ورځ ورله داسې خبرو کې کنه بس هر شی چې ختم اوبو لاس ای که یوه خبره بیا نسي برداشت کولی که یو ساپېړ دې ورکړه بیا خو لا مه وایه اوش بس بیا هر شی ختم ملک را سیرت حق شناسی او خوش آمد بادشاه لرا سیرت حق شناسی دې د خوښ راغی ګوره له هغه نه شروع کړه نحو میر نه شروع کړه تر دورې پورې طالب رسوه که نه زړه ورسره شین که شین که که نه او محنت ورسره کوه خو که یوه ورځ دې ورته داسې خبره وکړه که نه چې ده طبیعت مو بیا به درپسې هغه ګډې وډې وایي که نه هغه ټول دا چې یاره دا محنتونه دا دونه محنت دا دونه خوارګانې دا هر شی بس بیا په اوبو لاړ نو دا داسې انسان نه وګورئ چې حکما لیکي مخ ځینې اخلاق وګورئ چې داسې انسان نه بیا سپی هم چې ده بهتر ده په دې خوی کې په دې خوی کې بس په دې خبرې پوه نه لږ وسعت پکار وي ملک را حق سیرت حق شناسي او خوشامد بادشاه لره سیرت هغه خوی دی حق شناسي دی د خوښ راغی چې دا خو ډېر حق شناس سړی ده خلعت نعمت بخشید ډیر انعامات یې ورله ورکړه و عذر خاصه بادشاه ورته معذرت ته ورغی چې ما ډېره غلطه کړې ده چې تا ونې سړی مې جیل کې چې ده اچولی ته د دې مستحق بس زه چا خطا کړی یا چې چا ورته سیډیګانې رسولی خطا کړی وکړه ویې غربول وینیول چې د خر زامنو تاسو مقصد د داسې سړي په حق کې ما ته غلط رپورټونه را کړي هغه ټول آیسایي نظام یې چې کړ سم معطل که هغه افسران یې کورو ته واستول چې ځو و گفت ورته ویې ویله خطا کردم چې ما ډېره خطا کړې ده که تو را بې جرم و خطا بیا زردم چې ته مې بغیر د جرم او خطا نه ازارولی گفت نو او خیار سړی و دا نه چې بس خو جي ما ویله چې دا دونه تکلیف تې ما ته راکړه فلانه یا بیا ګیلې دي شکوې دي نه نه هغه داسې نه ورته وایي هغه ورته وایي گفت او ته ویله ای خداوند ای بادشاه بنده یې درې حالت مر خدای را خطا یې نه میبینت چې زه په دې حالت کې تاله را خطې نه وینم جی ته بیا ملامت نه یې ته ګرم نه یې بلې ولې نه تقدیر خداوند تعالی چونی بود یاره خدای به په تقدیر کې د خبره داسې چوا لیکلې وه چې مر این بنده را مکروهې رسد چې خدای به په تقدیر کې دا لیکلې وه چې زه دغ بنده ته چه رسوم یو تکلیف رسوم نو چې هسې تقدیر فیصله شوې وه پس به دست تو اولا تر نو د تا په لاس سره کنه چې ما ته ورسېدله که حقوق ثوابي کې نعمت بری بنده دارې چې هغه حقوق دې مخکې نه یو نعمتونو هم په دې بنده لرې ولې مخکې ډېر سره احسانات دي نو تا له لاسه دي بیا دا تکلیف ما ته رسېدلی هسې به رسېده چې بل چا له لاسه وای خو تا له لاسه دي و ایادی منت او نور لاسونه د احساناتو تا په ما باندې شته و حکما گفتان حکما ویلي دي چې څه کېږي دا خو ټول د الله طرف نه یې په مشهد سم یقین جوړ و څلور میاشتې لګېدلې وې گرگزندت رسد ز خلق مرن گرگزندت رسد ز خلق مرن که نراحت رسد ز خلق نرن از خدا دا خلاف دشمن دوست از خدا دا خلاف دشمن دوست که دل هر دو در تصرف اوست گر کی تیر از کما همی گذرد از کما دار بین دال خیرد گرگزندت رسد ز خلق که چېرته یو تکلیف تا لره ورسېږي له مخلوق نه مه رنج په خفه کېږه مه ولې چې نه راحت رسد د خلق نه رنج نه تکلیف رسېدلی شي له خلقو نه نه راحت رسېدلی شي له خلقو نه نه تکلیف چوک تا ته تکلیف او راحت نه شي رسولی دا اصل کې د الله تعالی طرف نه یې خو دا خو یو سبب او وسیله منځ کې جوړ شوي از خدا دا له خدای جانب نه وګڼه خلاف د دشمن او دوست دوستی د دوست د دوست دوستي او د دشمن دشمنت دا د الله طرف نه وګڼه چې ولې ځکه کېدلې هر دو در تصرف اوس ځکه چې زړه د هر دواړو په تصرف کې ده کېده د دشمن زړه د ده په تصرف کې ده نو ایخ په زړه کې دشمني تا ته اچولې د دوست زړه د ایخ په تصرف کې ده نو دوستي اچولې کله به دوست بیا درته دشمن کړي دشمن به درته چټي دوست کړي او ته نه ګورې په ظاهر چې اګر که غشی دا لو هغه لندې نه وځي قوس نه وځي لیکن اهل خیرات خلک یې قوس نه بولي په قوس باندې چا رپورټ کړی ده ګولۍ خو له هغه مشین نه وځي خو مشین باندې چا رپورټ کړی ده نه از کمادار بینه د اهل خیرات اهل خیرات خلک یې له کماندار هغه مشین ویستونکي سړي نه چکه ګڼي نو د تکالیف دا اګر که ظاهر کې د انسانانو نه رسېږي خو دا اصل کې د پورته له طرف نه فیصلې الله تعالی دا تکلیف تا ته چې لیکلی نو ما ته دا تکلیف لیکلی نو خیر د تا په لاس دا تکلیف ما ته رسېدلی که د بل چا په لاس وای بیا به ښه نه وه تا په لاس هېڅ پروا نشته بادشاه یې لا ډډ کړو او دونه بادشاه ورته معذرتونه او مشام ته یې ورته هغه روټۍ تیاره کړه که نه چې څه ووایو زبردست دعوت یې ورته وکړه ډېر انعامات او که نه او بیا به هر وخت بس چې دالې به بادشاه کې د ده سره ته څنګه یې از ملوک عرب شنیدم که با متعلقان دیوان می گفت یو لرا له عربو له بادشاهانو د عربو نه ما اورېدلي دي هلکه بندې کړه شنیدم یو لرا له بادشاهانو د عربو نه سادي سوي چې ما دا خبره اورېدلې که با متعلقان دیوان می گفت چې سره د متعلقانو د دیوان دا خبره کوله ښه جي که مرسوم فلان را چندان که هست مضاعف کنید خپلو نوکرانو ته یې ورته ویله چې دا تنخوا د فلاني سړي لره چې دونه ده دا ډبل کو مثال دوه زره تنخوا یې ده ورته چوی کو څلور زره یې کو خپل هغه دفتر نوکرانو ته یې ورته ویله چې کوم کلرکاني او دا ولې وجه یې دا وه که ملازم درګاه هست چې دی ملازم او ملازم د چا ده دربار ده یو خو روزانه حاضري کوي سم پیټ نوکري کوي و مترسد فرمان او بل منتظر د فرمان ده چې کوم حکم ورته کېږي په جای راړي و دیگر خدمتګاران په له لعب مشغول او نور خدمتګاران آ په له لعب باندې مشغول دي و در ادای خدمت متهاوین او په ادایګیري خدمت د شاهي کې سست او غافل دي آ غفلت کوي صاحب دلی بشنید یو صاحب دل او یو بزرگ دا خبره واورېدله فریاد خروش براورد شور و غوغا یې شروع کړه چغې یې شروع کړې دا خبره یې چې واورېدله پرسیدندش خلکو نه تپوس وکړ که څه دي دي چې څه دې ولیدل چې دونه شور او جړا کوي گفت د ورته ویلا مراتب بندگان بدرګاه خدای تعالی همي مثال دارد چې مرتبې دي بندگانو د خدای پاک په دربار کې دغسې مثال لري چې څوک روزانه حاضري کوي او صحیح ډیوټي کوي نو الله تعالی ورته ثوابونه چې کوي دغسې ډبل کوي چې کوم نه کوي نو هغه مقصد دا دی چې بیا هغه شایع غوي دی وجنه ما دا معامله په هغې معاملې باندې چکړه قیاس کړه چې کوم اهل الله خلک دي آ د هر شي نه مقصد څه اخلي عبرت اخلي او هر شي باندې چې کوي قیاس کوي هغه خپل مقصد نصیحت ورنه چې کوي قبلوي دوبا مداد گراید کسی بخدمت شاہ دوبا مداد گراید کسی بخدمت شاہ سوم هرائی ندر وئی کند بلطف نگا امید هست پریس تندگان مخلص را امید هست پریس تندگان مخلص را کنا امید نگر دد ز آستان الہ دو بامداد و سہرا ګرایت که چې ته یو کس رایسی کسې به خدمت شا یو کس به خدمت شا خدمت ته بادشاه ته صحیح ډیوټي وکړي سوم دریم واري ته بیا دریم کرتا دریم ورځې ته هراینا خامخا دروی په ده کې کنت کوي به لطف نګاه په نرمي سره او په لطف او مهرباني سره نظر نو بیا په مهرباني سره چې ورته کوي نظر ورته کوي پته ولګېدله چې الله تعالی دربار کې یو سړی په اخلاص سره بیا دغسې حاضري کوي نو آبه خامخا بیا له دا به د خپل دربار نه ناامیده واپس نه کېږي امید ده چې هغه پرستندګان هغه عبادت کوونکي مخلصانو لره به که نا امید نه ګرده دا امید ده چې خدای پاک پای نا امید نه وګرځوي زه آستانه الاله هغه چوکټ پې هغه خدای نه یعنې هغه به د خدای چوکټ نه نا امیده ترک فرمان او ترک فرمان یعنی نافرمانی دلیل حرمان از دا دلیل دی بے نصیبی دا هر کسی مای راستا دارد چوک چې هغه سیما هغه مقصد علامې دي رښتونو خلکو لري سر خدمت براستا دارد نو سر د خدمت همیشه په چوکاټ دی الله تعالی باندې لري یعنی هر وخت سر د خدمت چی آی الله تعالی ته ټیټ کړی او سر به سجودي سر به سجودي او خپله رضا یې الله تعالی رضا ته چې سپارلې ظالم را حکایت کنن یو ظالم سړي لره دا خبره بیانوله شي که حیزو مې درویشا خریدې به حیف چې خلکو نه به یې لرګي اخیستل په ظلم په کم قیمت باندې به یې د غریبانو نه اخیستل دی حاکم و او سردار غونې ورته وانګراره دا دې به طرح او بیا به یې مالدارانو ته په ګران قیمت ورکول چې په دوره به یې خامخا کوې ځه وړه وړه دا بټۍ ته وړه فلاني جي ته وړه په دوره باندې په ګران قیمت به یې په خرڅول صاحب دلې به روګزر کرد یو نیک سړي د خواته تېرېدل وکړه و ګفته ورته ویې ویله مارې تو کې هر کرا به بینی بزني مارې تو کې هر کرا ببینی بزنی یا بوم هر کجا کی نشینی بکنی مارې ته خو مار یې هر کرا ببینی چې چوک وینې ته بیا ټک ورکوې سم مار دې ځان نه جوړ کړی د ضررناک شی یا ته خو بوم یې بوم بوم هغه الو ته ورته یې الو په هغه باندې چې مشهور وي په دې سپیروالي باندې مشهور ده سپیروالي باندې الو تاسو ورته څه وایئ سبا به ایخ ته څه جواب بیا وکړې زورمندی مکن بر اهل زمین زورمندی مکوا ظلم و ستم زور ورتیا مکوا په اهل زمین باندې تا دعایی بر آسمان روت تا چې د ایغه بد دعا آسمان ته ونخیږي حاکم از گفتن او برنجید حاکم له ویلو دې دنه خفه شو د خبرو ورته زور ورکړ و روی از نصیحتش در هم کشید او مخې له نصیحت دې اهل الله سړي نه واړه و التفات نه کرد او د خبرو ته توجه قدرې ونه کړه واخذته العزة بالاسم او الټا غیرت په ګناه باندې نور چکو ونیوه سمې ځان ګناه ته چکو وتاړه تا شبی آتش مطبخ در انبار حیزوم افتاد تا چې یوه شپه هغه اور د مطبخ دی هغه مطبخ وال اور یې په هغه ګدام د لرګیو کې پرېواته غاټ یو سټاکونه یې درولي دي په هغې کې درته اور چې څه پرېواته کونه څه هوا راوړه هغه مطبخ اور نه هلته ګیسونه خو نه هغه درته راوړه هغه لرګیو کې پرېوت او چې یو ورې اور واخلي چې چا پلار مړولی سره هلته نو فایر والا هغه و دا مشینان نه نه سای وسایر املاکش بسوخ ټول املاک جس وسوځېدل و از بستر نرمش بر خاکستر گرم نشاند او الله تعالی داسې شانو چې له نرمې بسترې نه په ګرمې ایرو باندې څه کړه کېناوه هر څه یې وسوځېدل اتفاقا هما شخص بر وی بګذار اتفاقا هغه صاحب دل د خواته تېرېدل وکړه هغه داسې په راغی چې دا یې ولیدل چې دا حالت ته ادا خپلو ملګرو سره لګیا ده که با یارا همی گفت ایارانو سره لګیا ده او جړا په غاړې چې نه دانم که این آتش از کجا در سرای من افتاد هېڅ پته ما ته نه لګېدي چې دا اور د کوم ځای نه د ما په سرای کې پرېواته گفت یک سړي وترې راغه اهلالله کوم ځای نه پرېواته از دود دل درویشان دا د هغه لوګي دی زړه د چا نه فقیرانو نه د هغه فقیرانو زړه لوګی کاوه کاوه اخر چې څه اور شو اخر اور شو بترس از آه مظلومه حذر کن یره وکا زی دودی درون ها ایریش